د دې دا نه بل باب شروع کیږي دا به چلیږي تر دو او یایم آیات پورې دا باب به تسلی بشارت د ناجی فرقې د پاره تخویف او زجر د چا د پاره د دې بلې فرقې حالکی فرقې د پاره یو حالکه ده یو ناجیه ده بس د دوه د پاره دادی او بیا په دې مینس کې کوم دی نو څور کوي ادله ور کوي او دا دا طرز بچلیږي بس په دې طرز باندې بچلیږي دا ټول باب خو اولا بس وی ترغیب ال قتال بوي او فائدې د قتال به ذکر کوي او آداب به فقې ناجی تا تر یو سل وختم آیات پوری دا غي پس په تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې هغه امام د فرقې ناجی دی او بیا هغه نه پس تخویف په حال کې فرقې تا په ذکر د اقوام مکذبه سبعه سره و قومونه به ذکر کوي چې هغه څنګه تبا کړو تاسو هغه ته وګورئ دا غي نه پس په زجر ورکی په استعجال د عذاب سره دا غي نه پس په اثبات تر رسالت وی او ترغیب به چا طرف ته هغه بیا ناجی نجات طرف ته بیا دا غي نه پس کوم دی په سو دغه کی 250 تم آیات کی زجر به هغه خلق ته یو قسم خلق دی چې هغه القاء شبهات هغه مهالکی فرقی والا دی بس دا ټول دا ذکر کړي اخر کې دا چې ذکر کی نو په 55 تم آیات کې با فصل النزاع بیا وشي چې ښا جدائی به کله راځي قیامت کې به راځي کنه یارا يحكم بینهم الله فیصلو کې بس ختم بچي بیا به دا غینه پس بشارت وی فرقې ناجیتا په بل صفت باندې چې هغه هجرت کوي هغه به تر شپېتم آیات پوری دا غینه پس بیا دلایل د توحیدی هغه به تر شپږ شپېتم آیات پوری بیا دا غینه پس به تشجیع ور کوي په دعوت باندې چې دعوت چلاوا دا غینه پس بیا دلیل ذکر کی بیا بس زجر ورکی دا زجرونه چې څومره ملاوی دي کنه دا دغه حالتی فرقی صفات دي نو زجر به ورکی په شرک فی العبادت باندې بیا به زجر ورکی په انکار د آیاتونو باندې دا به په یو او یا او یو او یا کې دغه پورې به دا څه کې دا به ذکر کوي تاسو ته دغه شي خوان او کفور دا د حال کې فرقه بل صفات ته او زین علی الذین یقاتلون اجازت کړه شوی دا کسان ته یقاتلون چې جنگ سره کول شي اے چې جنگ سره کړه کیږي بانهم ظلمو په سبب د دې باندې چې دوی سره ظلم کړه شوی دی نو او زین لهم فی القتال دوی تم د جنگ اجازه دوی سره جنگ کیږي نو لہذا دوی دین جنگ کوي و ان الله علی نصرهم لقدیر او یقینا الله تعالی په مدد د دوی باندې خامخا قدرت لرونکي دی الله تعالی به مدد کوي بشارت ورکو فرقه ناجی ته ته جنگ کوا د بل مدد کوم دا اولنې آیات ته چې نازل شوه په باب د چا کې په باب د قتال کې جهاد اجازت اول د دې آیات نه دینه پس بیا ورو دا شو اول صرف د ظلم په مقابله کې انتقامی اجازت بیا ورو چې کوم دنه بیا دغه شو چې هغه کم حل تر جنگي گئی تر جنگي گئی یا پاشور خورم کې تر اخیره پورې چې بس بیا بالکل امر وکړ چې فرض شو جنگ کوي نو دا شو الذين اخرجوا من ديارهم دا خلق کم دي دا ناجی فرقه والا دا کسان دي چې وباسل شوی دي کورونو خپلونه بغیر حق برنه اے ناجایز دا س جرم شرعی نه کړي او دا خلکو د کور راو باسلی هجرت ته مجبوره کړی دي نو دا ناجیه فرقه ده الا ان یقول ربنا الله مگر دا خبره چې دوی ویلي دي چې رب زمونږ الله دی ولولا ذف الله الناس بعضهم الله وای کی چرته نه د فقول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض له بعض باندې لهدمت صوامع نو خامخه تباشی بو صوامع هغه سومعی ګرجاګانی اوس دا ګرجی دوه قسمه دي نسواراو یو سوامعی هغه دي چې هغه خاص رهبان دي لکه زمونږ په اسلام کې دانش تر موږ ته یو برابر یو الحمدلله خو شي کنه دا په دې اوس دا چې اگان څه دي امام باړه دا اذان کوي کنه او جمعه اذان کوي امام بارګا دا امام خصوصي او دا غوي الله وی که جهاد نه وی کنه دا یو به پاتې نه وی په خپل زمانہ کې ار یو خو خو کنه په زمانہ د نصاراو کې دا غي غسومعی کې وی هغه دفاع په جهاد سره صحیح شو کنه د يهوديانو په چې کوم وخت صحیح مسلمانانو نو په هغه وخت دا غي غا صلوات صحیح نو دا غي عبادت د سوا دا غي دفاع په جهاد سره وا نن جمعه د مسلمانانو دي داغه دفاع په جهاد سره د مساجد جمعاتنا یذکر فی اسم الله کثیرا یا دولش نمونه د الله نوم د الله تعالی پای کې ډیر ولا ینصرن الله من ینصره او خامخ او مدد کوي الله تعالی من د هغه چا ینصره چې هغه مدد د الله تعالی د دین کوي ان الله لقوی عزیز یقینا الله تعالی زور ور دی الله تعالی مضبوط ته زور ور دی الذین امکناهم فی الارض اس کچاوی چې الله مدد بسنګ کوي نو الله وی زور ورنه الذين كسان دي امكنناهم في الارض دا د ناجی فرقی آداب او صفات دي امکناهم فی الارض کچرته موږ قوت ورکو ته پس مها کی نو اقام الصلاه پابندی د مونږ کوي وات او زکات زکات ور کوي و امروا بالمعروف او امر بالمعروف کوي و نهوا عن المنکر او منع کوي د بد کارونه دا دا به میشن میخه نو سوچ چې حکومت وتعالى تعالی ورکی پابندی د منځ او د زکات او امر بالمعروف نهی عن المنکر کې بیا ټول دین راغی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې ټول دین راغی نو دا ټول دین بنافذای وره ها دا بیا ناجی فرقی والی اګه دې نه نافذای بیا نه دی ولله عاقبت الامور او خاص الله تعالی لره انجام د کارونو ټول دی دا ټول کارونو انجام و ان یکذبوکا او که چرته دوی دا تعالی رغجنو غنی دا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کا او فرقی ناجی تا او فرقی حالکی د پارا و قومونه ذکر کوي به تور عذاب ها و ان یکذبو کانو کدی تکذیب کی ستا دروغ جن دیو غنی فقد کذبت قبل ان دروغ جن غنو مخکر دوی نه قوم نو حن قوم نو علی السلام خپل پیغمبر و عاد و عادیان و ثمود و ثمودیان و قوم ابراهیم و قوم لوط قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام و اصحاب مدین او هغه اوسیدون کو د مدین اوسیدون کو مدین شعیب علیہ السلام و کذب موسی او دروغ جن غنو موسی علیہ السلام فاملیت للکافرین نو ما مهلت ورک کافر لرا ثم اخذتم بیا مې راونی ول فكيف كان نکیر دا نکیر لاندې کسره ده کنه دا کې دلالت په غیا د متکلم محذوفه باندې فكيف كان نکیری نو سرنګ وغه ناشنا عذاب زما د تاسو ته کله ما عذاب څنګه فکای من قريه نو ډیرو د کلونا اهلکنا چې موږ تبا کړی دي وهي ظالمه په داسې حال کې چې ظلم کوونکو فیخاویت النار اوس هغه را پریوتی دي علی عروشها چتونو خپل باندې و بئر معطلتن او هغه کوی معطلتن چې شار په خوده شوی دی هغه کوی کم دی نو ویدار شعیب علیه السلام د قوم هغه مدین والا کوی سو یا خلک مړ شو هغه دغه شان پاتې شو یا بعد وی دا هغه کوی یادای چې کم تا خلکو حنظله ابن صفوان علیه السلام غرزولې نو هغه کوی یادای ښا و بئر معطلتن و قصرنا و غمانی مشید مضبوطی مضبوطی مضبوطی بنگلې او دغه شاړې پرتی دی ښا تاسو ګورئ د قوم صالح والا کنه افلم یسیرو فی الارض او زجر ورکی دا خلق سوچ نه کوي کنه افلم یسیرو فی الارض آیا دوی نه ګرځي پزما کې فتكون لهم قلوبا نو چې دوی پزما کې وګرځي نو پیدا بشي دوی د فارز لونه یعقلون بها چې دوی عقل لري پاغي باندې ها الاسفار تورث الاستبصار پوه شو کنه سره چې سفرونه کوي نو بصیرت سره سی واقعي و او اذان یا بوله غوونه پیدا شي يسمعون بها چې اوري پاغي باندې خدا سفر چې د دې لپاره کې کنه که اصل د خروغ او سیاحت لګر دي انګریزان خوري ګرځي نو فائدہ نه وي فإن لا تعمل ابصار یقینا نړندې ګسترګي دا سترګې نه دی وړاندې ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن تړندېږي هغه زړونه التي فی الصدور چې هغه پسینو کې دي زړه دې ړون شي نو هغه زړه به راويخيږي ورچا د عذاب معذب قومونه وګوره چې تراويخ شي ويستعجلونک بالعذاب او زجر دې بل په استعجال د عذاب باندې تم زجر ويستعجلونک په تلوار سره غواړي په بیړي سره غواړي تا نه عذاب ولن يخلف الله وعده الله تعالی خلاف نه کوي د وعده خپل الله خپل وعده خلاف نه کوي را دی ولي وان يوما او یقینا یو ورځ د قیامت عند ربک پنځ درف تا باندې ک الف سنه پشان د زرو کال د مما داغنه تعدون چې داخله کې شماري نو به یو یو موقف زر در کال یا خبرات یو بیا حل کو خو لیکن دا دلته کې بل مانم ده و ان یوما او یقینا یو ورځ د عذاب چې دا عند ربک پنځ درف تا ک الف سنه پشان د زرو کال د مما داغنه تعدون چې تاسو شماري اے د زرو کالو څه مطلب دی چې یو ورځ د عذاب د زرو کال عمر ده مطلب دا دی چې په یو ورځ کې الله وایي دومره تباہی وکم کنه دومره تباہی چې په زر کال کې بیا هغه هغه تباہی نه کیږي په څه ما بیا د قدرت دی نو دا دم کی ورکړه وکای من قريه بیا تخویف سے او ډیر د کلونه ام لیت لها ما غی ته مهلت ورکړه و هی ظالمه او هغه کلی والا ظالمانو ثم اخذتها بیا مې راونیول و الی المسیر او ما طرف ته ګرځیدلې قل یا ایها الناس دا اوس هغه حالکی فرقه ته تخویفات او زجرونه ورکړي نو اوس بیا اعلان کړي او بیا ناجی فرقه ته څور کړي هغه طرف ته ترغیب ورکړي او نجات اسباب بیانې او د ناجی فرقه ته بشارت ورکړي قل ورته وا یا ایها الناس ای خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا د تاسو در يرون کې کارین فلذین امنو نو کسان چې ایمان راوړي او عملو الصالحات عمل کې موافق د شرع لهم مغفرت و رزق کریم اغوی د پارا بخنه لوی ده و رزق کریم او رزق عزت مند ده والذین سعوا فی آیاتنا آ کسان چې کوشش کوي دا اوس په سبب بیان اهل کشوا دا غي صفات بیا ګوره آ کسان چې کوشش کوي فی آیاتنا پایاتون زموږ کې معاجزینا کمزوری کون کې مونږ لرا اے مقابله کوي ما سره زما د آیاتونو کې کوشش کوي څه مطلب فی ابطال آیاتنا دا څه کوشش کوي لګیا چې دا آیاتونه د قانونیت نه وباسم کنه دا قانون نشي انو بس نور په اسمبلی کې به بحث رواني رواني اخیر کې وی فعل شي شریعت بل اولایک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان د جهنم دي وما ارسلنا من قبلک اوس بیا حال کې فرقین یو نوع را نقل کوي او هغه ته زجر ور کوي وما ارسلنا من قبلک او موږ نه لګلی مکستان مې رسول کم پیغمبر ولا نبی او نکم نبی الا اذا تمنا مگر چې کله باغ قرائت کولو الق الشیطان نو بغردول شیطان فی امنیتی فی اثناء قرائتی وسوسه به غردول من د قرائت داغه کې فینسق الله نو لری بکر الله تعالی ما غ وسوسه یلقی الشیطان چې غردول وو شیطان ثم یحکم الله آیاته بیا مضبوط کړ الله تعالی آیاتنا خپل رست به آیاتنا راولې غلغه مضبوط شو والله علیم حکیم الله تعالی پوی او حکمت نو والا دی صد پار الله تعالی د آیاتونو علی گل لیجعل ما د شیطان وسوسه صد پار وا لیجعل ما یلقی الشیطان دیر پار چې وګرځي الله تعالی هغه چې غرزول د کوم وسوسه شیطان فتنه للذین کفروا فتنه د پار د کسانو چې کافران دي فی قلوب فتنه للذین فی قلوبهم مرض فتنه د پاره دا کسانو چې په زړونو کې مرض دی هغه په زړه کې باغ شک شو براله صحیح شو والقاسیه قلوبهم او د پاره دا غسق زړو خلکو هغه په زړه کې وسوسه رااله وان الظالمین یقینا ظالمان چې لفی شقاق بعید دی په خلاف لری کې د حق نه وليعلم الذين او دې لپاره چې پوه شي داروس دا خو د وسوسې سبب شو دا رستو چې آیاتونه راغلل ورته الله لری کړه دې څه فائدہ شو هغه دارا ولی يعلم الذين او دې لپاره چې پوه شي کسان اوت العلم چې علم ورته ورکړل شوی انه الحق چې یقینا دا قران حق دی من ربک له طرف درفستانه فیؤمنو به نو ایمان براوړي په دې قران باندې فتخبت له قلوبهم نو عاجز بشي تابعدار بشي ته زړه دوی وان الله لهاد الذين یقینا کسان یقینا الله تعالی تیرې لهاد الذين قامقا هدایت کوم کې دا کسان ته امنو چې ایمان راوړل دي الی صراط مستقیم اغلار نیغتا دا آیاتونه چې دي د دې شان نزول چې تاسو ګورئ کنه من کله کله پکې د تراشی نو ګډې وړې پکې د ترازی خان صحیح شو دا نه ته ما دې ته وخت کې دی دل ترازی واقع راوړي حدیث راوړي په دې ځای کې حدیث راوړي وای دا څه چل شو چې دا الق الشیطان فی امنیته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کول د سورۃ النجم د نجم تلاوت چې کولم دی دا غلا ورسېدو افر ایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى آیات څه فکر کړي په لات او په عزى کې او په منات کې په دې کې فکر کړي دي چې دا آیات نه وي وي نو دې دا کې نبی علیہ السلام ویل تلک الغرانی قل علا په دې جبه وی جاری شو دا اوچت اوچت دینګان دي و ان شفاعتهن لترتجا او د دوی شفاعت امید کول شي د دوی شفاعت امید کول شي دا خبره وایي کړه چې دا خبره کوئی مشرکان خوشاله شو او زموږ خدایانو صفته او کړو نو وی بیا الله تعالی دا غي په مقابله کې نور آیاتونه راولېګل ختم شو دا خبره کوي دی په دغه ځکه دا ستاسو دلالن شریف ورته راشي دا خبره چې دا روایت ګوري دی روایت ته ډېر خیال وکړي ګوري دا د نبی صلی الله علیه وسلم د شان سره بالکل مناسب نه دی اگر چې ابن حجر هم پکې خطا شوی دی کله کله پکې غلط غلط خطا شي لیکن دا روایت چې دا بالکل غلط دی دی کی بعض بیا جمل اگر بعض پکې دغه دغه کی پرتګور واچي وای جرا علی لسانه غیر اختیاری په جبه جاری شو منکر دی وای ښا منکر دی منقطع روایت دی امام رازی وی تفسیر کبیر کې وای موضوعی روایت تر ځان نه جوړ کړی شوی اور اول شي د سکه قول شوی امام بخاری په خپل کتاب کې تا بخاری شریف کې دی آیات تفسیر کړل خدا حدیث په کې نه راوړي که چرته دا حدیث په هغه راوړل دی خو شوی دا حدیث نشته دی خو شوی دا حدیث موجود نه دی ځکه دا د قران سره خلاف خبره ده نبی رسول الله معصوم دی په دعوت او تبلیغ کې باطل راتلی شي نو ته شاته راتلی شي شیطان را نږدې کیږي چې هغه پلار کې دا زور نشته لري دلته کې هغه راشي هغه پکې ناری مولوي جو ان شفاعتهن لا ترتجع بل خبره په دې دا کې دا ده چې دا عجیب خبره ده په دې کې د مشرکانو د خدایانو صفات هم نشته د مشرکانو د خدایانو تلکل غرانیق دا ډینګان دی ډینګ ډینګ پیژنې تاسو هغه په دغه چې وی هغه په وګو کې چې ګرځي را ګرځي هغه چینجی منځو خوري نو دا صفات کته اوکي مشرک په منځ ته غوسه شي په دې چې خوشحالي ګوي خطا زما خدای تړي او په دې غوسه غوسه کیږي بل خبره دا ده چې تلک الغرانی قل علا دا واقع چې کما دا دا توای چې راغلی و نبی علیہ السلام ویلو بیا خو مشرکان ته مکمله و که کله د نبی علیہ السلام د شرک رد کولو وته وی چې یو رد پتا منلی مون سره یو رد پتا مون سره منلی دا به اعتراض هم راتلو بل دا دی به خبره ده چې سورته نجم چره هغه په مکه کې نازل دی او د مکی په منځنی حالت کې دی او سورته حج په مدینه کې شي او دومره مدته دی الله تعالی خپل نبی شکی کړی چې هغه وخت وی دی او جواب بدل ترازی نه دا خبره ټوله خطا دي د دې څه مطلب دی دا مطلب دی چې امنیه قرائت ته وایي خا تمنا په معنی د قرائت سره راځي خا تمنا په معنی سره راځي قرائت سره تمنا کتاب الله فی اول لیلۃ حسن بن ثابت وایي حضرت عثمان رضی الله عنه په اول شپه کې د الله کتاب ولستو نو تمنا قرائت هر پیغمبر چې کله دعوت چلولې دی نو څه چل دی شیطان د سامعینو په زړه کې دا خبرې ګډ وډ شبهه کې وکړي بیا الله تعالی آیاتونه راولي کې د سامع د ذهن نه هغه شبهه اوزي نو بس مضبوط شي نه دا واقع شته ای ضرورت نشته د په آیات کې دا واقع راوړي بس دا خبره وکا چې دا سامعين په ځړه کې راغلیو په هغه وخت کې چې ار رسول کله تلاوت کوي او خپل کتاب لولي په خلکو باندې د سامعين په ځړه کې څه وسوسه راشي بیا الله تعالی هغه وسوسه ستې هغه لري تاسو په پوه شئ اوس اوس ته وګورئ معنی او څه پوه شئ دا چا پکې را داخل کړی دی و ما ارسلنا موږ نذر علی غنی من قبل کما کستان من رسول کم رسول ولا نبی او نه کم نبی الا اذا تمنا مگر چې کله باغ نبی تلاوت کولو ها القى الشیطان نو وبغرزول شیطان وسوسه پزړونو د سامعینو کی فی امنیته اے په تلاوت من کې تلاوت کې نه وردن نه کولا فی امنیته فی اثناء قراءته په وخت د لوستلو د تلاوت د وخت د لوستلو د کتاب دا کې سامعین په زړه کې با څه اعتراضات رال څه شبهات په شیطان وغورځول فینسخ الله نو بیا به وران کړ الله تعالی ما هغه وسوسه یلقی الشیطان چې غردول به شیطان ثم ثم يحكم الله بیا مضبوط کړ الله تعالی آیات آیات نخپل نور آیاتونه به راولېګل د سامعين د زړه باغ وسوسه ختم شو په آیات په یقین مضبوط شو صحیح شو کنه والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت والا دی ليجعل ما يلقي الشیطان نتیجه دار اوزی ها دې د پاره چې الله تعالی د وسوسې دې د پاره دی چې ليجعل دې د پاره چې وګرځي الله تعالی ما وسوسه یلقی شیطان چې غورځي یدا شیطان فتنه تن فتنه للذین د پار دا کسانو فی قلوبهم مرض چې پزنو کې مرض دی و فتنه للقاسیه قلوبهم او فتنه کې د پار د استخزړو خلقو و ان الظالمین یقینا ظالمان چې دی لفی شقاق بعید دا په خلاف لری کې دی د حق نه صحیح شو نو دا سره د دې وجه لا وسوسه رااله الله وی خدا وسوسه چې رالی نو دا دا بیا الله چې لری کړ دې څه فائدہ شو تو ان الله لهادن او یقینا الله تعالی هدایت کوونکې دی الذين کسان ته امنو چې ایمان راوړل دي الی صراط مستقیم لارې نه غتا ولا یزال الذين كفروا او همیشه دي کافر فی مریه منه پشک کې د دې قران نه حتا تات یوم الساعه حتا چې راشي قیامت بغدتا ناصافا او یات یوم یا راشي دیتا عذاب یوم عقیم عذاب دا غورز شنډه شنډه ورځ مطلب بے فائدې لذت کو خیر نه ملاوي غوړي الته بیا عمل نکیږي الملک یوم اذ لله فصل النزاع او چې نزاع به ختم شي په دې طریقې سره چې الملک یوم اذ لله دی وی زمونږ خدایان شته او موږ شفاعت وکړي الله ورته وی نه الملک حکومت یوم اذ په دغه ورځ کې لله ټول پټول الله لره دی يحكم بینهم فیصله کوي الله په منځ دوی کې فلذنا کسان اوس بیا فرقه ناجیه کامیابه فلذین آمنوا وعملوا الصالحات نو هغه کسان چې ایمان راوړي عمل کوي موافق د شری فی جنات النعیم فجنتون ذل نعمتونو کې به فرقه هالکا تبا والذین کفروا وکذبوا بیااتنا هغه کسان چې کفر کړي د درودنې کړلې آیاتونه زمونږه فاولائک لهم عذاب مهین نو خاف ان داعی د پر عذاب سپکون کړي والذین هاجروا فی سبیل الله اوس بیا بشارت ته فرقه ناجی ته په نور صفات باندې آ کسان چې هجرت کړي په لار د الله کې ثم قتلوا بیا قتل کړي شو او ماتو یا مړ شو لا يرزقنهم الله رزقا حسنا نو الله به دې رزق ورکړي رزق خيستا وان الله له خير الرازقين یقینا الله تعالی بهتر رزق ورکوونکی دی لا يدخلنهم نو خامخا داخل به کې الله تعالی مدخلنا غزایتا يردونه چې دوی به خوشاله په غزای باندې وان الله لعنی حلیم یقینا الله تعالی پویا صبرناک دی ذالک ومن عاقب ذالک دا ولی الله تعالی ور داخلي دا زکه چې ومن عاقب هغه څوک چې بدل عقلی ها ومن عاقب هغه څوک چې بدل عقلی بمثل ما عوقب به بدله واغستا با هغه بمثل ما په مثل داغه عوقب به چې په دبانې ظلم کړی شو د سره ظلم شو د رام بدله واغستا ثم بغي عليه نو بیا په دبانې زیاتې وکړې شو د کور نو باسل شو لینصرنه الله الله بخام خار د مدد کوي ان الله لعفو غفور الله تعالی بخون کې مهربان دی ذالک الله وای دا مدد به ز کوم زکا چې مدد زما قدرت ته کنه بان الله یولج الليل فی النهار یقینا الله تعالی داخله شپه په ورځ کې و یولج النهار فی الليل داخله ورځ په شپه کې وان الله لا سميع بصير یقینا الله تعالی اوریدون کړي اوریدون کړي نو الله وای ذلیدون کې اوریدون کې ما ز په دې باندې کوم دنه مطلب قدرت لرم چې زه کافر له شکست ورکم مسلمانان له فتح ورکم ذالک بان الله هو الحق دا ولی دا مدد الله تعالی زکه کولی شي چې یقینا الله تعالی حق دی اولوہیت داغو وانما يدعون من دونه او یقینا هغه چې دوی را بلی غیر د الله نه والباطل وغه بے فائدې باطل لی وان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله تعالی چې اوچت دی او الکبیر لو شان والا دے الم تر ان الله یک آیت نو ګور دا بل دلیل یقینا الله تعالی انزل من السماء را ورید اسماننا برنا ما ان ابو فتصبح الارض نو اوګر جسمک مخضره تکشنا ان الله لطیف خبیر یقینا الله تعالی باریک بین دی او خبیر خبردار دی له ما فی السماوات داغه په اختیار کې دغه په اسمانونو کې ما فی الارض کې پزمو کې دی وان الله لو الغنی الحمید یقینا الله تعالی به حاجت دی الحمید استایل شری په خپل صفات وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره بل دلیل عقلی دا سو دلائل څلور په یو ځای پیش کړي یقینا الله تعالی سخر لكم ما في الارض تابع کړي تاسو د پاره چې پزما کې دی والفلک او بیړی تجري چې چلیږي په البحر په سمندر کې به امر په حکم د الله ويمسك السماء او راټینګ کړي دی الله تعالی اسمان ان تقع علی الارض درا پریوتون فزمک باندې الا باذن مگر په حکم د الله چې سمو غوار یې برا پریوزی ان الله بالناس یقنا الله تعالی په خلق باندې لره او پن شفقت کون کړي رحیم او رحم کون کړي بل دلیل او هو الذی خاص الله غذا تحیاکم چې ژوند کی تاسو ثم یمیتکم بیا مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا ژوند بیا ژوند کی تاسو ان الانسان لکفور یقنا الله تعالی یقینا انسان سره لکفور ان کا مخانا شکر لري تر دې پوره دا سلور دلایل چې ذکر کړل د دې خلاصه داوا چې ګوره الله تعالی قدرت په نصرت باندې لري مدد دې ځکه کول شي چې دا د قدرتونو د الله تعالی دي خو شي ورس په شپه کې داخله او شپه په ورس کې داخله و نو دا انقلابات الله را ولي نو چې انقلابات باندې قادر د انسان انقلاب بم کامیاب کنه زړه مخ خپه کاوخه څوک بلل پیدا لكل امه جعلنا واستشجيل په دعوت باندې چې ته خلق بخپل خپل لار باندې رواني خو ته به دعوت چلې ته به دا نه کې چې مطلب د خلکو د وجه نه به خپل دعوت پرې دی لکل امه جعلنا د پاره د هر ډلې مونږ ګرځولې دی من سکن طریقه د عبادت تکوینی طور سره دا نه چې دا تشریعي طور سره جایز ده جایز مطلب نه دی خو بس تکوینی طور سره څه یو طرف ته روان نسو بل طرف ته روان دی الله پاک دې پریخي دي هم ناسکوه چې دوی دن کې دی پاغل را باندې فلا جنازعنک فی الامر نو جګړه ونه کې د تا سره فی الامر پکار د دین کې مطلب جګړه خو بر تراغوي کوي خدا مطلب دی چې ته بس نه کې په دغه جګړه پروا به نه کې ودع الى ربک او ته دعوت کو خپل رب ته انك لعلى هدى مستقيم یقینا ته په هدایت او په نیغه لار باندې و ان جادلوک کدی تا سره جګړه کوي نو فقل ورته وای الله اعلم ما تعملون الله تعالی خپل پاغه تاسو عمل کوي الله يحكم بينكم فصل فصل النزاع کنه صورت کې دا ده الله تعالی په سلو کې تاسو په میانس کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فیما پاغه سې کنتم چې وای تاسو په پاغه کې تختلفون اختلاف کوونکی فیصله به ال تکي کې پته به مولګي علم تعلم داینه هم دلیل آیا تنه پويږي ان الله یعلم ما فی السماء والارض یقینا الله تعالی پوي دا چې پاسمانو کې یا پسمو کې دي ان ذالک فی کتاب یقینا دا په کتاب د الله کې لیکل دي ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی دا لیکل دا په علم په قرات د دې بدل ورکول د الله تعالی آسان دی و یعبدون من دون الله نه هم دجر او بندگی کوي دوی غیر د الله تعالی نه ما پاغه او دا صفات طایفی هلاک حال کی دی ما لم ينزل به سلطانا جنره نازل کړي الله تعالی پاغه باندې کم دلیل و ما ليس لهم به علم او نه دوی سره پاغه باندې کم عقلی دلیل شتا آسمانی وحی دلیل نشته عقلی نقلی دلیل نشته و ما للظالمین من نصير او نشته ظالمانو لر کوم مددگار و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین دا بل تجر دے پس باندې په انکار د آیاتونو باندې او دا بل صفت دے بد د طائفی حالکی د فرقه حالکی و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې لستر چې په دوی باندې آیاتونه زمونږ واضحه نو تعرف او تب ویني فی وجوه تب پیجنې فی وجوه الذین کفروا پس رونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکرا بدواله اے هغه باندې بد لګی د تندې د سوران نیولې تا ته پته لګی چې رفض آیاتونه بد لګی ها یکادون یستون نوال خو بد لګی دو اوس قریب له چې حمله وکي بل لګنه پاکستان باندې یتلون علیهم آیاتنا چې لولي په دی باندې آیاتونه د مونږه هغه ته غوسه چې وی راګیر دې کوم غاډه کاږم قل ورته وای افا انبئکم آیا خبر در کم تاسو تاسو خدا آیاتونه بد لګی خو دینه بد تاسو توخه ما بشر من ذالکم په بدترین د دینه نو آیاتونو کې خوشار بالکل نشته دی نو د دینه بد څه مطلب دی کوم بدواله دي کې بدواله نشته خو دوی په ګمان کې دوی خدا بد غاڼه کنه هغه څه شه دی انار هغه دا چې تاسو لره اور دی دغه اور څه دی هو النار هغه اور دی بس هغه هغه ډیر بد دی پته ولې ولګیل ته الله بوزي وعدها الله الذين كفروا وعده کړی الله تعالی دا غي کافر سره وبئس المصير او بد ځای ګرځي دوی هغه جهنم دا تر دې پوری دغه باب ختم شو